بحث کو فيما لسه کوم علم پاکستان سو علم نه هغه ته علم ویلي اگر چې پاګري غلطي کړي خو دلته خو علم شته دلته خو هیڅ نشته وان والله علم الله پوهه وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ابراهيم يهودي نه اور سرائی نو لیکن حریف مسلم حریف مانا سو کوئی مائل دا دیانو باطل او دین حق او مخی او ترجمه مکره مستق نیخ نیخ نیخ او مشرک نو په دې کې بیا اعتراض کوه پټ غوندي سره چې دا خبره شي دا خو ځکه چې خلک دی بوای دی کنه دا خو مات چې پیغمبر شنه مشرک پسند شي دې ته حاجت چې یو مشرک نه جواب پوهیږي دې ته سویل شي دې ته وی تاریخ تاسو مشرکان پټ غونډې تاسو مشرکان دلته اعتراض کې علامه نصابوري و نشاپوري اعتراض کړی دی چې تاسو وایي زمو په دینو نه تاسو په دینو خو نه موږ او تاسو چې وایو موږ دغه په دینو نو څنګه يهودي نو دارنګ نصراني نو دارنګ مسلمان په دې طریقه موږ کړو قال الله تر اسلام را د موافقت په اصول کې دا خو زموږ په دین پورې واجب ټول دین دي اګه په ورو کې په ورو کې اختلافات هم څه تاسو وایي زموږ مونږ وایي د اصول خبرې کته يهود سره اصول مې نه دي متحد کنه ايوه اصول زم خلاف کړی کنه او غیر ابن الله نو سال ثلاثه نو اګه په ورو کې ما زمون پورو د حضرت ابراهيم پورو تقریبا یو کته د هر پیغمبر ځاله مسلک نه مې وی کنه لاول د ابراهيم عليه السلام اصول او فروع بیا پس د موسی عليه السلام څخه فرق راغی بیا رسو بیا رسو پیغمبر خدا هغه ځړي واپس شنو گویا کې تبديل هم پکې راغی او تبديل نه هم راغی دا هم ویل شي ان اول الناس ابراهيم ډېر نزدې ابراهيم عليه السلام ته للذين تبو هغه څنګه دا تابع شي دا په زمانه کې وهذا النبي دا پیغمبر دی والذین آمنوا سچ کی ایماندار دی او الله ولی من دوست دی مددگار دی د ایماندار ود طائفه من الكتاب دوست کوي یو جماعت د کتاب نو لو یذلونکم ارمان د تاسو ګمرا کی کلو په من انشی لک کوفیان نه یذلونکم اکه ته چې لو تمنې هم ده وما يزن انفسهم نه خطا کوي مګر خپل ځان نه مانی اثر ځان ته وږي ان کوي یا له کتابي ول انکار کوي دا کوم د الله نه او تاسو تشهدون تاسو گواهي چې دا قران د الله کتاب دی ځکه چې تاسو تورات انجیل منه دا راغي هغه د پښنګوي کړي اې د کتاب قوندانو ول خلطوي حق باطل سره حق سره باطل خلطوي خپل لیکل وکړي وې دا هم د الله رب نو بعد فشولا د تعدیت یا ولی مشتبه کوي او پټوي حق لرا متلبسین بالباطل دا په کې سم ویل شي یا با تعدیت او پټوي حق او تاسو کوي وقال الطائب دا اوس دقیقه تدبیر شروع کو دوکي او چل ويو جماعت دا کتابونه آمنوا بالذي دا پیغمبر او دا مرګري د دې لپاره یو دوکه سار وخت چې ورشي کنه نو ورته وای موږ تورات قران مون انجیل او تورات وی چې دا ونه مون نو چې ما زیګر ما خام شي نو وای نه مون نو چې کم خلق دي مسلمانان شي دای په کې بشک پیدا شي چې ګوره دا خورال د حق پرستۍ په بنیاد د جراور رسیدل چې حق خو ایمانو خو چې وای قتل چې په دې کې غلطۍ دي نو ځکه واپس شو دا دین غلط دی او وجه النهار وجه مختوي اول لکه سره خو د مخ خدا دی اول په ایمان دی ولا اول چې سړي ساته ګوري مخ ته ګوري نو گویا کې د ورځ اوله حصہ دا د مخ په شان شو ایمان راوي بالذي انزل الذي امنو وجه النهار د ورځ په مخ کې ځکه چې اول څه مغامخ کیدا یا عزتمن او کافر شي په اخر کې لعلهم يرجون دي لپاره چې کم مسلمانان دي چې هغه واپس شي نو هغه مسلمانان چې يهود او نصارا ورشي دي یا مطلق اسم سبحان ولا تؤمن د دې آیات مبارک راځي سلور ترجمه کړې دي خو زه به دوه کوم دا ورسته او هیڅ دا غایات ګران دی نو ولا تؤمنو د دې یو ترجمه دا ده چې ولا تؤمنو پر مقبول به سره ولا تؤمنو ايؤتا احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم او دا په منځ کې اعتراضیه قل ان الهدى هدى الله خلاص شو ایمان مرا اور یقین مکوي په دې باندې ايو تا احد چې ور بکړی شي او تنتا په مثل د هغه وحي باندې تاسو درکړی شي دا لکه موسی ته چې وحي ورکړی شي دا چې بل چاته عيسى ته ورشي دا چې بل چاته نشي کېږي او یحاجکم او د حد لمن دا ایمان چې پرونه وړي چې بحث وو کی غلبه وو کی پتا سمان سوکو پریز درب معنی پری کتاب درب کی او ولا تتمهم عاصمن او کپورا پشانتی دا هم معنی چې ور بکړی شي او تنتا په مثال دای تاسو رخصي پتا سو پیغمبر دې نو چې نور پیغمبر شي یا به سو پتا سو غلبه وکړي قل ان الهدى هدى دا جمله اعتراض یو خبر شو دویم ولا تؤمنو مفعول به ما قبل ولا تؤمنو وجه النهار ایمان مراوړی د ورځې په اول کې او انکار په اخر کې د اچا په مخ کې الا لمن تبع دينكم مگر هغه څوک چې تاسو د دین تابع وي نو دا هغه سره مخکنه تاسو يهودي نه سره دا په مخ کې دا کار کوي هغه او ان یؤتا لپاره فعل معلل محذوب کا فعلتم ذالک حسدا بأن یؤتا فعلتم ذالک دا کار مو لکړه دی او په دې حسد درکړی شي چې ور بکړی شي او تنتا چې بل ځای په پیغمبر شي او په دې حسد درکړی شي تاسو باندې بسو غلبه وکړي نو په دې مخکې طریقه باندې احدن نکروا په سیاق دلان کې واقع شو په دې کې تعمیم نو عام شو او یو حاجوکم کې راو دراجه شو هغه عام شو او په دې بل طریقه کې اگر چې پکې بحث ترې بیا دې احد ربي راځي او احد تعمیم دي نو ولا تؤمن هذا الايمان لاحد الا لمن تبعهم او حسدا فعلتم ذلك حسدا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم وای هدایت هدایت دا دی او دا کار مونږ کړی دی حسد کوو چې ورکه شي او تنته مثال دغه تاسو درکې شي یا تاسو څوک مقابله وکړي غلبو په پتا سمانه په کتاب رب کې خبره پوښو وی زمير مرکو راځي د حاجوکم کې حتی په معنا راځم دي او مراد نه یو تن اتباج غیر اخبار سوچي او وحیو د آیات مشکلات قرآن نه او سبو تفسیر وای فضل د الله په قبضه کې دي وروان اسلام ورکه چې جل الله شي الله واسو الفضل دی علیم کوم یا یختص برحمته من یشاء خاص کوي خپل رحمت په چا باندې الله دوشي بار اخلک مقصور باندې رحمت باندې الله په چا باندې الله دوشي او الله خوند له احسان دی ومن اهل الكتاب من دا یو بل نقصان دی بعض اهل کتاب کې هغه څوک چې اعتماد کوي د قنطاري پر ډیر مال باندې لکه عبد الله ابن سلام سو يؤدي اليك طلب درکړي ومنهم بعض پکې من هغه دي ان تامنو کته په اعتماد کې بدینار په یو اشرفي باندې بدینار یو اشرفي لا يؤدي اليك طلب درکړي یو بل په یو وخت کې د اوقاتو الا ما دمت عليه قائما مگر چې ته همیشه پاغه ولاړو لفظ تما پاغه ولاړې لفظ تما او مراد نه همیشه مطالبه کې پاغه څه ودرې شي معنی همیشه دې مطالبه کې نه گویا کې ته وته ولاړې الحاح پکې دی او بیا پکې ملازمت ته اجتماع دا مطالبه ده دا ولی زارګ بن قالو دا پدې جوای ليس علينا في الامي سبيل نشي په مان دي په بار د اميانو کې سلارو ليس علينا فيما اصبناه من اموال العرب عتاب وذمن د عرب ما ته خوري کنه له کتاب غمخره او د عرب ما چې څنګه خوري نو خورا دلته نقل کوي ابن جرير جويج وی بیعت يهودانو یو سره د مسلمانانو جاهلیت کې فلم اسلمو تقاضو خپل خیر غړي هغه له سالینا امانتو لا قطعو يهوديان چې سره معاملې کړو بیا ته خپل پیسې غړي او زه مسلمان شې نو پتاله مو پیسې نه درکو فهم الذي بوجشتي ولا قضا لكم دنا تاسو دین په خو تاسو په ور ودو انهم وجو ذلك دغه شان ابن کثیر ګوره وی کذب اعداء الله فرمایي مسلم الله بندگان دروغ وای د خدای دشمنان دروغ وای امانت چې چاوي هغه ته به واپس کوي ښا هر څوک چې وی نو داسې بکای دا بنوي چې دا کافر مال له کدا د مسلمان مال دی او چې دا چا مال هغه ته به واپس کوي انما حملهم انهم يقول ليس علينا في ديننا حرج من اكل اموال امهم العرب ابن عباس و انا نصيب في الغزو د امیا غیر مسلمانو مان راوالو زمیان شرکت دې سو چيله او وای په دې کې باغ نشري هغه ته دا خدای له کتاب خبر دی غیبم دقه خبرې کولې د امیانو مال خورا او د امیانو په مال کې څه بحث نشته دي چې په کومه طریقه بیا وایي کذب اعداء الله ما مشن کان په جاهل کې الا وتحت قدمه الا الامانه د دین نمخ کې نه خبرې په خاطر کې ختم شي مګر امانت په انها مؤدات الى البر والفاجر فقا فقا چې مونږه طالبان زم په دې وطن کې زواد او فاد الکه وی دا مال د شاده دوادی دي اخره دوادیانو مال حلال طالبان مجاهدانو مال دې اخره چې په کومه طریقې او خوریندا ټولي خبر یاد وخه امانات به هر چا نخوري هر څوک چې وی دا بنوي چې مسلمان یې کسره کو چې مسلمان یې کافر دی خو چا مال وی په دوکه به نه خوري او په جنگ کې ګزار نه باسي کلاش كذب اعداء الله ما من شيء كان في الا هو تحت قدم احد الا الامانه فانها مؤدات الى البر والفاجر بلا تسنرا سوق چې پوره کړو وعده الله او ځان څخه ګناهونه الله دوسري متقین ان الذي يشترون بيع عدل الله وانسم قليلا آتا سان چې ورکې په وعدو د الله په قسم د الله لګي پیسې چې دنیا ده دا کسان داګه لپاره به خرشي په آخرت کې نو سره الله خبرې کوي نو ورته ګور په نظر رحمت باندې قیامت او نه پاکوي د لپاره عذاب دې دردناک د دې حدیث د یاد مبارک ډېر روایت پیش کوو یو حدیث پیش کوو اصل سته و غیره شپږ محدثین بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه نسائی نو سو څوک چې قسم وخوري په یو قسم او درو او په دې د مسلمان مال کټ کوي الله سره ملاو شي الله بوله وسوي اشهد بي قیس وي دا په ما کې نازل دی زما او يهودي په منځ کې زمکه وا زما د زمکې نه انکار کړو ما په څه بوتلو فیدا لري ما نه يهودي قسم کړه مې رسول قسم وکړي زما مال الله راولې ګرایت یو حدیث په دې کې راغلی سره په درو قسم بخاری عبد الله بن یوفا یو سری غوامه خرڅوله اقام سلطه غوامه خپل زما شوخه مبيعي خرڅوله قسم خوري په الله لقد اعطى بها مالا قسم دې چې ما په دې 100 روپۍ 1000 روپۍ 2000 روپۍ ورکړي ورکړي پې نه مسلمان دوګه کوي یو کفر مسلمان لقد اعطى بها ما لم يعطي په څو درس دی په 1 لاک په 1000 په دومره اغست کې نه څه ترجمه کول شي او لقد اعطانا لقد اعطي بها اوس دا کې څه سر روپې راکوي هیڅ چالي ورکړي اوس راکوي دا لکه دام پکې څنګه بل روایت پیش کو احمد ابن جل ولا عبد له ته امرؤ القيس او يسري حرموت من کی جګړه لا پر سوتا حضرمي شیران شته وینا قسم یا رسول الله قسم وګور زما مال وسی او چا چې قسم خورو په درو باندې د بل مسلمان حق خرابوي الله سره میراو شي الله وتعالى سوي امرؤ القيس د آیات په ما کې نازل فما ان قال رسول الله فما لمن تركها ويعلم مسلم په حقه او جنت نیمه او تفریق بل روایت پیش کړي چې دا یو قوم دی د پیغمبر خدا صفات بدل کړی په رشوت باندې نو هغه خو جميع حکمت ولا مانع من تعب الاسباب دا سمري سما دادی هم وی دادی هم وی تورات مسئله پټای د انجیل مسئله پټای وعده ماتوي دروغ باندې قسمونه خوري دا ټول پکې ورته نه کا ایمان کاذبه او لګي پیسې اعواد نذره رشوت اولئک لا خلق لهم فی الاخره دا غیر بار داخل شي بازار ته ورشنو خبره معلومات وسی تاسو دا بازار کې دا چې کوم ته نجاشیان وي تیزول چې کوي او دا دلالان چې ورته ویل شي دا ټول ګوره دا ټول په دې آتی ده ولا يكلمهم الله الله تعالی خبر نه کوي بیا به اعتراف کوم مخکې ودل منکرم چې الله خبر کوي وقفوهم انهم مسؤول ويدرا وي تفوس کې دي شي عدل توي نه کوي دوه خبرې منکرې وي الله تعالی خبر نه کوي نبي ذات هغه شي کوي نبي الواسطه یا خبر نه کوي د غصې خبر خو کوي خو د رحمت خبر نه کوي ولا ينظر لهم نګور ورته د الله نه خونه پنا کیږي د رحمت په دې خبر دي ولا يزكيهم پاکوین ولهم عذاب نار وان منهم لفريقا خامخ په دې کې یو جماعت دی یلمون ستهم کګوي خپل جبه بل کتاب په کتاب لتحت بالكتاب تاسو وګڼئ امیان کنه چې څوک چې په عربي خبرو کړي نه قرآني وي په مصر کې یو دم او ام کلثوم دا غینو ناغه و سندرې ویلې نه خلک قرآن وي کنه دا خلک خاص ته قرآن وي حدیثونه جوړوا او وایي په دې پوسټ کې نو دومره حدیثونه به راشي چې ته به حیران شې الکه د مړي ډوړې نه روانه نه بخورای وکسان به خوري امام به خوري جنازه کې شرابي لري به خوري خپلواز به خوري چې دې مړي ته پوسټ راشي تاسو کوم خردل کړی دی کتاب داش عاشورا پر کچا په قبر باندې وواچول دومره ثواب دا حدیث دی کم کتاب کې دی یو طالب یې مو قلمي چې تمات شو ورته دې پتی یو کافر ترابا لغنو هغه قلم راوړل دا قلم دواله نو چې قیامت شوس دی اوس قیامت کې دی نو چې ټول خلک جهنم ته راشي دا ترابا ته ویل جرات ته ځکه طالب قلم راوړل نور کافر نه یقول کافر یا لتری ارمان زم ترابا کافر دی دې دوه درو دي خلکو ویلي دي چې سره هغه چې کوم کوم پټي ویلي دي چې ګور به ضرور من حدث عني وهو يرى انه كذب سوق چې بیان کې زمانہ او د خیال د دا غلط ته يعلمو یا يرى يظنو واحد الكاذبين يا اهل یو درو څه دې شو چې په دې پوهیږي چې دا دروغ دی دا بنه وای مسلم راوړ په ول د مقدمه کې سوي كفى بالمرء كذبا کله وای کفا بالمرء اسمن اي يحدث بكل ما سمع چې سوال نه بل حدیث راوړو دا ابو داود بئسمت الرجل زعمو خلق وینو خلق وینو سمع کار الصلی د خلق صدا زعمو خلق وی خلق وی په خبر پوښي بیا پس د محمد سیرین ان هذا العلم دین فانظروا من تاخذ دینه دین دې دین علم دین دې د چا نه اخلي په دې پوښي عبد الله مبارک للاسناد لقال من شاء ما شاء سند پکې نه وی کنه چې چا څه فائدل یو عربي وایا او حدیث دی الاسناد من الدين سند خو دین دی نو دین چې وین دا دې پوښي دا می حدیث ویلی ها شامی په دو جلدو کې په دو ځینو کې په جلد اول کې حدیث موضوع بیانول حرام دی حدیث موضوع بیانول حرام دی الا بیانې چې بیان کې چې دا شی غلط مولا علی قاری په موضوعات کبیر کې لیکي په دو او یا سند باندې من کذب علی متامن پر تبدا حدیث متواتر یو دو عالمان مالکیان ابن منجری مالکی او ناصر الدین مالکی وای څوک په پیغمبر درو وای کافر شو عام خلک سره مرګ دي او د امام الحرمین پلار امام جوینی سره مرګ راشه دی هغه وای کافر شو عام علماء ګناه کبیره ده او دا علماء لګي چې په پیغمبر څوک یو ځل درو وای نو ټول عمر به حدیث نه نقل کوي ټول عمر دا حدیث دا څه شو دي ته موضوع وي نو زمونږ خو دا کتابونو کې پوخا بدسیو در کتابی آمد است روایت است گفته اند شنیده امو په دې پوښي او لیدلې مې دي لیدلې مې دي په کتاب کې راغلي دي په کتاب کتاب څه ته شامی د او یایم صفحین اخفا یو بیا کې وایا ناشناو کتابونو حواله بنور کې مولا علی قاری موضوعات کې بیر قاعده کلیه دا ده په اخر د کتاب کې د ناشنا کتابونو به حواله نه ورکړي ابن همام نقل کوي قد تقرر رأي الاصوليين على ان المفتي هو المجتهد هم غير مجتهد مجتهد هغه مفتي دی او طریقه د نقل دا یا د سند پیش کا او یا یو مشهور کتاب دی د پلان کې هغه حواله ورکړي دا پکې نه د څنګه حواله ورکړي نو موږ ټول خبرې نن غړي وړي شوې دي او یو بس قواعد دي او د اوسه پورم دقه غوړنی وي په حدیث کې راغلي بلا درو حدیثونه په دې وطن کې خوارلي بشمیره او جو بس لګیا دي خلک وایي وإن منهم لفريقا يلون رسلهم بالكتاب يتحسب الكتاب تاسو یو کتاب او دا کتاب نه ويقول من دل واذا ده الله تركنا دي وما من عند الله ده الله تركنا دي او جوړي په الله درو او دي په دې کې په دې کې اختلافات نقل کوي چې الکه تحریف لفظي شوی دی که تحریف معنوي کو دواړه تورات انجیل کې تحریف لفظي لفظ بدل شوی دی کنه معنا بدل شوی دا که دواړه بدل شوی نو په دې کې وخت تلف الناس یو جماعت په تورات کې سوا د کلام الله او تحریف يهودو ترجمه ده دا غیر پر او بل جماعت نه بدلو وکتبو ابي هم وي چې د انجیل د متا داسې دي او انجیل د مرقس داسې دي انجیل د لوقا دا دي انجیل د یوحنا دا دي په ټولو کې اختلافات دي دې پوښو ما کان له بشر ندی مناسب بنی آدم لره لام بلیاقت ای خو بته بنی آدم داو د پیغمبري بم کوي داو د خدای بم کوي خو مناسبت نشته خو ان یوتی الله الكتاب والحکمه چې الله ورته په هدا کتاب ورکړي او الله ورته مخیارتوب او مهارت هم ورکړي او پیغمبري سو کوی مونږ ته عیسی علی السلام چې ما ته دې کوی دا غي جواب کوي سو کوی دې پیغمبر خدا دی ویلي چې تا ته سجده کو تم ته داسې ما کان به زتا کړې دا مختلف خبرې تنزیه د انبیاء لپاره الله او پاګی خلکو دروغ ته پلي یو سړی راغی یا رسول الله فتا سلام شو لك په یو بل سلام فتفجی لك او لا لا ولكن اكرموا نبيكم د خپل پیغمبر عزت کوي وارث الحق له سجدي قد چاچ حق ته غلو په انه ولا ينبغي ان يسجد حد من دون الله فنزل په برکو شو دا ټول خبرې په یاد وه نو یو مسله کله الویګو په شکل کې ما د شمالي اتحاد سره مرګري شي د رباني سره مرګري شي ولیکن کونو رباني د رباني سره مرګري شي باندې پوښي د رباني ترجمه کوي حل تعلی ابن عباس الفقيه العالم قتاده والسري العالم الحكيم ابن جبير الحكيم التقي ابن زید المدبر ابن الناس يقال متقارب بخاری رواه الذي يربي الناس بصغاره بجزئيات وړي وړي مسلې په څه پیدا کوي پس په غټو لاول وړي بیانې مستو غړي تاسو به وایي خدای سره او دا ولې بما كنتم تعلمون کتاب چې تاسو خلقو ته کتاب وګو وما كنتم تاسو په خپل لستون چې خلقو ته کتاب وي تاسو په خلقو ته وسوي دا ولا يأمركم تاسو حکم نه کوي چې ونسي پرشتو لره پیغمبر اربابا خدایان ايأمركم بالكفر دا خو ارباب موسی دا خو تاسو وینا کوي په کفر پسې تاسو مسلمانان دي اوس الله سوي وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب په دې وخت کې علما لیکي چې د تیر شو پیغمبرانو نه دا په اصطلاح اجماعي مسله ده چې هر پیغمبر ته وي دا پیغمبر به مني محمد علی السلام به مني یا په طریقې د جزئیه یا په طریقې د کوجه جزئیه معنی هر پیغمبر ته وعده آدم نوح ابراهیم خستا په زمانه کې محمد علی السلام چې راغې نه تبې منی وای او جزئیه شو عبد الله ابن عباس علي بن ابي طالب دویم جوزیان د کولیا هر پیغمبر ته وستانه بل ګوسو پیغمبر راغی تبه مانی چې کولیا شو بیا په جوزیان شو نو یا خدا وعده د عبد الله ابن عباس نه او د حضرت علي بن ابي طالب نه چې د هر پیغمبر نه بعد دا ستا په زمانه کې پیغمبر خدا راغی نو ته به مانی یا جزیه نه ده کلیه ده هر پیغمبر ته وعده ده چې ستانه پس بل پیغمبر راغی نو ته به ایمان نه دې قاعده لاندې بیا یو خبر شو او میثاق النبی الله وعده کړی دا د پیغمبر سره اضافت پس شو د میثاق مقبول تا وعده الله دا د پیغمبر دویمه ترجمه اضافت مصدر دی فاعل تا وعده د پیغمبرانو دا د خپل امم سره میثاق النبی وعده د پیغمبرانو دا فاعل شو د خپل امتیانو سره پیغمبر وعده کړی د خپل امت سره کستا سن پس پلان کې پیغمبر یا مطلق راغی بس بکوي یا کلیه یا جزئیه سما په خبر پوه شوي وعده د الله د هر پیغمبر سره یا وعده د پیغمبرانو د خپل امم سره او بیا د کلیه په شکل یا د جزئی په شکل د جزئی په شکل هر پیغمبر سره وعده یا د هر پیغمبر وعده کوم نه پس محمد اسلام راغی چل وکړو یو دویم کلیه ستاله پس بل پیغمبر راځي ته مونږ نه پیغمبر سره دقل نه ټول وسله پیغمبر خدا دی نو دا ټول خبره شته نو قیل اذا قد مساق النبي اذا قد قال اذا الله مساق الذي وسقه النبي لو مهم واذا هذا ابن عباس ان صاحب دلم اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ما اتيتكم بهر تقدیر دام پکې دا وبوس بیا وای دا ترجمه د لفظ دکنو دام درانه ده لحو بیاض دا لام دې د میثاق لپاره د لام نمخ والله پکې پیدا یو فتحه ده لما او بل پکې لما هم ده لما هم ده لما هم ده جمهور تفخیم ده لمدا لما او دا نساق متضمن دي معنی قسم لرا نو دا لما دا لام فی القسم شو هغه وخت چې واقف الله کلک وعده د الله د پیغمبر رسول دا یا کلک وعده د پیغمبرانو د خپل امم سره دا او قسم پس ده لما اتم خامها چې درکه متاسته کتاب په خپل خطا شي یا پر څه کې باطلو کې یا پر څه حق په او قسم دې کې موسی ژوندې تاسو مخ کې هغه ته بجات نو مګر زما اتباع وکولا په دې وخت کې ابن کثیر یو حدیث پیش کړي به سند هغه څه تخیب لو كان موسى وعيسى حيين لما وصل الاتباع که موسی عیسی دوه ژوندې وکړ زما اتباع وکولا اوس د مرزایم لپاره خبرې کوخه لو داخلي کې پسو په ممتنعات موسی او عیسی دوړ حیین ندی عیسی مرشد تاسو څنګه شي ژوند دي لا غدا حدیث به سند دی ښا اکه سند پیدا هم کړی فرض کا مجموعه نشته دي نو که یو یو موجود وي نیوی دي کنو دا پکې مرزا غلام محمد پیش کړی او په ابن کثیر باندې حواله ورکړی نو ځکه مې ته ویلې چې دا هم پکې یادوا کې دې شي کله کله څوک ستا په مخ وي نو دا بیا یادې خو سند ګورشته نو وقال علي بن ابي طالب وابن عمه ابن عباس ما وصل النبي من الا اخذ الميثاق لئن بعث الله محمدا وحي يؤمن النبي ونصر الله وقال طاووس اخذ الله ميثاق النبي ان يصدق بعضهم بعضا وهذا لا يرضى اخر كي والذي نفسي بيده لو اسوى بكم موسى ثم اتبعتوا وتركتموني زلتم وفي بعض الحديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسم الا اتباعي نقد دعني بشكل بسند نما وتلكي ولم يذكر سنده والاسناد سلاح المؤمن سفيان الثوري وان هذا العلم فانظر من تقدم حسن البصري وابن سيرين والاسناد بن الدين عبد الله المبارك تفصیل د حدیثو په عقیدت الاسلام کې مولانا شاه نور شاه 151 کې نقل کړی دی خو د دې مطلب بیا هم جوړ دی شي که فرض کړه مجموعه ژوند دی نو هغه به صحیح اتباع کوله زما به کوله لما وصل ما الا اتباعي اسی اشاره مې درکړه مو خبره کوله افغیر دین لا یبون ایا دی دا الله دا دین نما سوا بل دین طلب کئی وله اسلمت السماوات دا الله دا پار تابدار دی سوچ مسلمانان دی سوچ دا مسلمان دی سوچ اسمان کی دی پلمکی توان پخشی وکرحن پا مجبور په دې کې هم څه بحثونه کوي ټول خلک مسلمانان دي څنګه مسلمانان دي څه کافران هم دي اصلا من په سماوات من په یاقل توي ټول یاقل مسلمانان کوم دي ټول یاقل مسلمانان دي لکه د اسلام لغوي معنی هم استعمال کې کنه او شرعي معنی تابعدار دي څوک به تسخير دي دا اسمان او دا زمکه دا الله حکم منون کې دي به تسخير الله مسخر کړی د سبا کوي دې ته به تسخير وي اسوکو بل اختیار دي څوک چې مکلفین دي بل اختیار کافر مسلمان دې اسمانه تابعدار دي چې الله است عمر په دومره نه دومره وي تبا جوړ جوړ وي تبا نه جوړ نه جوړ وي د الله د حکم خلاف نشي او دم دغه چې کوم دې سوګوي توان باندې په خوشي او کرهن په مجبورۍ باندې نو دا پکې ویل شي چې مسخر دي د الله د حکم تر او دا ویل شي چې بعض کسان اسلام پر ازار او بعض پر زور راوي ځان پکې ویل شي سوکو اسلام پر ځا باندې ته وای چې بیل معاقبه نه بس کوم حکم اسلامي راغی جوړ ما بعد خلک سي چې مسلمان شي او په ذهن کې خوش خدشات خو سره غیر مسلمان شي ځان کې شي په دې وخت کې قران مطالعه کو او بیا احادیث مطالعه کو نو پس تام تر دي سم مسلمانانو څخه کافران دي دام یاد و او دام یاد چې من پس سمټ اصلا من پس سمټ ټول مسلمانان دي بیا بل ځای وایا وله یسجدون تمام دنیا سجدی کوي او بعض خلک کوي او بعض نه کوي بیا ټول سجدی هم کوي د دوی ټی کې ښا سجده په دوه قسمه ده قرطبی میں 127 نقل کړي هر مخلوق منقاد دی مستسلم دی ځکه مجبور علی ما لا يقدر عليه ان يخرج چې الله سم پیدا پسې وایي نو په دې وخت کې د قران 222 کې قرطبي 127 کې دلته تفصیل شو نو اسلام دوه قسم شو یو اختیاري اسلام شو او یو به اختیار به اختیار څه مطلب الله مسخر کړی دی په دې طریقه به چلےږي نو تدارین اخوا دی خوا کې دی نشي او دغه الله ته واپس کېدی قل آمنا بالله و ایمان ورن په الله باندې وعده ورکړ شو موږ ما ایمان ورو او چې الله وکړه پیغمبر خدا به موږ وما انزل عنا هغه چې ترې ګل شي او بیا هغه چې نشو ابراهيم په اسماعیل په اسحاق یا په اسبات باندې اته موسی او عیسی ته پیغمبر طرف لا تفریقا نه کوو دا آیات مخکې بقره کې تیر شو اوس په آل عمران کې راغی قل آمنا بالله قولوا آمنا بالله انت قولوا آمنا بالله اذن ته پیغمبر ته قل آمنا بالله هغه ته وی جمعو ته معنا وشو دویمه وما انزل الینا التدی دلته ما انزل علینا وما انزل الى ابراهيم الى اخره على ابراهيم انت علاوه دلت علاوه نور اقيت دا ولي دلته نقل کوي بي زاوي نقل کوي کله د انزال سله الى راځي کله د انزال سله على راځي کوور د پورتن راغله دي زمکه تخته شه دي الى انتها کوی دا پورته راغله ده پتا باندې راغله ده نو عالا شو کمانا د استعلا پورته کې نو عالا کمانا د رسیدو ملحوظ کې نو اله نو دواړه کې د پورته نه کټ راغله ده اله شو د پورته نه پمون راغله ده نو عالا شو ٹھیک شو او مخکې یو ځل موږ خبره کړې ما 171 مولا لقاری میرقات کې خبره ما کړې وي اق هم یادوا د انزال علینا معنا دا چې پیغمبر یا ته پیغمبر پمون دی امت کې پیغمبر خدا پیغمبر هم دی په یوه سره او په خپل په احکامو مکلف نو په یو لحاظ سره پیغمبر د احکام ورسې په بل لحاظ سره د مکلف ته عمل کوي نو انزل الینا هم ټیک شو انزل الینا هم ټیک شو او پیغمبر هو علینا الینا موږ هم ویل شو یزدی شو او بیا پکې مخکې چا ویلو چې اسبات پیغمبران دي ځکه چې انزل علی الاسبات چې راشي الی الاسبات پیغمبر نشو نو موږ جواب کو چې انزل الینا پیغمبر کین بیا خو علینا کې دم ټول پیغمبران شنو بیا خو تنه شوی الی کنه التم څنګه دا خبرې کې نو دا خبرې به هم یاد لري یو خبر شو وما انزل ابراهیم و اسماعیل و اسحاق د دې نمونه ولخنو ځکه چې دا جګړې به اکثر پدې کې وي والاسباط او دي خاندانونه وما اوتی موسی و عیسی څنګه چې وراسي جوړ کړی موسی او عیسی ته د تخصیص کوم چې جګړه اکثر پدې کې او پیغمبران ته لا نه فرق کو تفریقین کو اعتراض کول تفریقین کوي فمنهم من کلم الله تعالی ویلی ورفع بعضهم درجات نه ویلي ته څنګه وایي چې فرق لا نفرقو په تصدیق وره دا تفریق نه کو چې پلان کې پکې منم خپلان کې نه موسی عليه السلام نه منم نعوذ بالله عيسى عليه السلام دې څنګه نه ما تفریق وبکو چې الله رسول کړی یا خپل طرف نه وکړو والتفريق بغير ذلك التفصيل جائز کوله تفصيل سوا وتصديق تكذيب امون ده الله ده فرطا بدل ومن يبتغي غير اسلام دين فلن يقبل منه سوچ طلب کوي سوا اسلام بل دي الله به تقبل نکړي او دې په اخر کې نقصان یې نه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم كيف لا دي فرض استبعاد سنب الله هدایت کی نکي دا نه چې نکي خو بعید دا چې الله ته هدایت کفرو بعد ایمان کافر شي پس ایمان دا د مرتدینو مسله شو یا مخک مؤمنان دی په موسی باندې بیا کافر شوی دی په عیسی باندې وشهدوا ان رسول حق دوايي کړي په خپل کتابونو کې دا پیغمبر برحق دی تورات انجیل ته وایي او راغلی ته کار دلایل او الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته نه کافرانو دا کسان جزا د هغي دا ان علی ابن عبد الله بدی الله صلی الله علیه والملائکه والناس اجمعین خالد تهتون والقلعات کی نبس فقید دین عذاب نبت مهلت کړي شي الا الذين تابوا ما ذلك ما ذلك من توبوا وسپس دینه واصلحوا خپل عمل درست کی نه الله بخل کې مهربان ان الذين كفروا بعد ایمانهم اګه څنګه کافر پس ته ایمان نه سګو مرتدین دي مسلمان شو بیا کافر شو بیا کافر شو او یا څوک مخکې موسی بیا په عیسی دسي ثم ازداد کفرن بیا زیات کفر څوک کوي زیات کو کفر معنا یعنی کفر سره مر شو کلک شو لن تقبل توبه توبه نه قبلي بیا حدیث کې وایا چې الله د انسان توبه قبلې ما لم یغرغر سو پر د روح په دې مړی کې تیرنګي غرغره نه کوي غرغر نه کوي او تاسو وای دلته نه جواب کوي لانه لا يتوبون الا عند حضور الموت والموات او په دې وخت توبه نه قبلي یا خدا دي او یا دا چې منافقان دي نو توبه یې څنګه قبول شي دا څنګه عمران دي بشک کسان چې کافر شي مړي کې نه کوپر کې فلا يقبل منهم ان حد من كل ارض قبول بنشي د یو تن د دینه د کوال د سمکی صحابن د سرو کله ازمکه ټول د سرو ډک شي ولو يبتدا به اگر کله قرباني پدی وکړي دلو مبارکی د ابن منیری مالکی دا رائے د نحوی دی په کشاف باندې حاشلی کی نغسوی لو دی دا واو حرف عاطف دی لو ابتدا ولو لم يبتدي کې ابتدا کوي او کنه کوي او جار الله وی دا واو د حال دی فرض ته چې قرباني وکړي نو هم تنه قبليږي دا پکې مې لشه تاسو تنه قبليږي او د نیکۍ نه مراد حقیقت د نیکۍ او چته مرتبه د نیکۍ دا مستند کلام دی کافر ته په قیامت کې نیکی څه پیدا نه کوي دې څه وایي او د ما قبر سره مناسبت چې ګوري ابن کثیر وای کافرانو ته وینا کوي چې تاسو دا اوچته مرتبه کله ملایويږي چې تاسو ته پیغمبر خدا اتباع وکړي او خواهشات نفسانیه ختم کړئ نو اله بکې دي شي نو په دې ځکه هغه دا بحث کوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون په دې کې لیکي د دې سیاق ما قبصه اسرائیل اسلام په ځمانه خواږه شي حرام کړی نو تاسو او په دې وخت دا جایز نو تاسو باندې لازم نه تاسو الله پاره کې طاعت او کلاکه تحریم کړی تاسو مو کوي دویم دا رد مخ کې په نصاراو او اوس کوم دې رد کوي په يهوديار باندې دي چون کې نسخ نه مانی داغه د وجه نسبه حس کوي پالي باندې او په دې کې د بیر نه مراد یا او چته مرتبه نه کیدا او یا مطلق نه کی خلش ویلې ځکه چې لک شی ورکه کړي ورکه هم نه کیدا او دلته بیا نقل کې د اسلاف طریقه دا و اذا حب شيئا جعله لله راوستری بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو طلحه په انصار کې ډېر کجور لري خو مال داغه دا پاره بیروحه جمعه ته مخامخو پیغمبر خدا بس کړی دا غینا دنه کې دا و یخي وس کې نال چې دا ته ابو طلحه یا رسول الله الله دا و خو مال زما بیروحه دی دا د الله لپاره صدقه شولا داغه نیکی او ذخیره ته غواړم په سم طریق کې یا رسول الله کوم استغفار او ډیر خو ډیر خو د ګټې مال دی ستا خبره مور ده خپلوانو کې تقسیم کا بل روایت پیش کړي زید بن حارثه او اخرا واستو هغه ته قبول وای دا غړي خوب مال درو دا قبول صدقه شو قسم قبول کړه او په دې دا هغه زوی سور اسامه پیغمبر خدا چې وکړه چې دې په دې خفه شو زید خفه شو هغه وی ګوره خفه کېږم الله ستاسو قبول بل روایت پیش کړي ابن عمر ودایت ته حاضر شو او زما پر یو ویزه مرجانا رومیا ډیره خستول ما دا عزرا صلی الله لپاره زبط رجوع نکوم بل روایت پیش کړي ابن عمر به خواګه وارسته او خیرات ګول چا وته ویل که پیسې ونور کې وی دا ما ته خواګه کار نه دی وځي نو ظاهر د خبر درات کې چې انفاق په آیت کې فرض نه دی دا مستحبات دلته اوس مشکلات ظاهر دا تقاضا کوي چې فقیر خرج نه کړي ځکه چې امکان دی وبار نه او نه الله سردار خبردار دیوی مقصد ته نه دانه مقصد تیزول دي تیزول پنه کو دي خدا مقید دي په قید د امکان لن تنالوا البر نشر سیده تاسو نه کیتا حتی چې خاص کوي ما د بعد هغه نه تحبو وما تنفقوا من شيء څه چې خرج کوي تاسو نو الله دا غینا واقف دی نو بدل بدل کړي زما تفسیر خلاص ښه نو بل شروع کوم روح المانی خلاص ان اول بیت وزع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين بشکا اوله کوټه په دنیا کې یو ځل مخکې ما په دې بحث کړو سو کوی چې په دنیا کې اوله کوټه کوم یو ده بیت الله اسو کوینا دنیا کې کوټي وی په اوله عبادت خانه په دنیا کې صدا ده او مخکې ما ځل خبره کړې و ک بیا چې مطالعه کوله زیات تفصیل 215 صفحه د بخاری جلد اول حاشیه راوړه وی بیت الله لفظ ذریعہ بادشاہ دامه کې چاپ کړی بعض علماء نه دلته ابن کثیر نقل کوي د دین مخي ابادی وی الا تحدثون عن البيت اهو اول بيت وذا قال لا ولكن اول بيت وزيا فيه البركه مقام ابراهيم کوټي وی خدا برکت کوټه دا ها کم خخا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل نفسه من قبل ان تنزل التوراه فالفقد بالتوراه فقد هين الصادقين فان طلع الله الكذب من ذلك اولئك هم الظالمون اوس دا بعض مسلې دي پاره بحث روان دي نو چې پاره بحث روان دي نو پدې کې هم دې بحث کوي حدیث پیش کوي او دا غي نه پس حضرت یعقوب علیه السلام چې ورو پاغه باندې بیماری و او د بیماری په دوران کې حق ویلي الله ز جوړما زبدو وخه نه نو چې دا غي وخی نه کولی نو په دغه له حسره الله پاک دا وکړو نو موږ تم دغه سم مسلې کوا چې هغه په نامه یو شی حرام کړی دی نو ما او تا په سو کو ما او تا په الله په لار کې خرڅ کو نو کل الطعام حدیث پیش کړی دی احمد وی مرزا مرض شدید بیماری زیاد شولا ما نختب ته الله ک الله زکما د بیماری نه زب حرام کو خوب طعام او شراب او حب طعام نحمو لیبلو خوب شراب ته پيو فقالوا اللهم نعم يا الله مست عليهم بیا په نور خبري نو داغینا کل الطعام دا تاسو چې کوم بحثونه کوي دا ټول توعینا د یو غوخه د یو خپل فیض پتاو ملت ابراهیمی باندې او د ابراهیم علی السلام په دین کې د یو غوخه حرام و د یو خپل حرام ته ولې خوري نو جواب کوي دا د بنی اسرائیل لپاره حلال دا خو اسرائیل په ځان باندې په خپل باندې کړیو د ابراهیم په دین کې دا سه نو غلط وایي په دې وخت بیا د مولانا مودودی مثال له بحث ته هغه وایي د يهودو نو سوارو د ځان نه محرمات وکړي نو ځکه الله کل الطعام او يعقوب عليه السلام په ځان باندې وخت ته وسره شي حرام کړو حرام دی او بعد حضرات وی شنه حضرت یعقوب علیہ السلام په ځان باندې کړو بچو د هغه په ځان باندې باندې کړو دا غي نه پس پاره تورات انجیل کې بلا راغلی چې دا شی په حرام دی ان شرع بلاغي مطابق نازل شوی مولانا سے بینا شي دا حرمت تقدیری دی دا حرمت تکوینی دی دا حرمت شرعی دی حرمت تکوینی پیژنې یو شی په نفس الامر کې حرام نه خو زی حرام غنما دې ته سوی حرمت تکوینی یا حرمت تشدیدی او یو حرمت شرعي چې الله حرام کړی دی ځکه ته په ځان باندې مرخ تو کړل نو حرام کړو دا غي نه پس الله حرام کړل نو کل الطعام مراد ټول دنیا نه هغه طعامون چې په بحث دی دا حل لپاره به اسرائیل مګر هغه چې بنی اسرائیل په خپل ځان باندې فقاد راتلو تورات ورته وایي ولې تورات راغوي تورات دا ویلو نه کړو چې نه څوک جوړ په الله باندې ورو پستنه دا څنګه خالص ظالمان دي صدق الله الله رشتنی تابع شد ترز ابراهیم چې حنیف او نو مشرک او ان اول بیت دا اوس تاسو وای بیت المقدس مخکې دین الله وی اوله کوټه د عبادت یا مطلق یو وزعات یو پوزیشن الناس د پاره خلقو للذي بکر شو بکر کړه حدیث کې راځي بخاری مسلم اوله کوټه کوم یو ده مسجد حرام بیا کوم یو ده مسجد اقصا په مسجد څو کال دي سلويخ کال او بیا چې کوم ځای کې تاسو مونږ ملاو شي کوي اعتراضونه خلک کوي چې داوود او سليمان عليه السلام راکړل د بیت المقدس او د خدای ابراهيم نړۍ ورسته لري په مسجد د زمانه څنګه سلويخ کال شو اعتراض تاسو جواب دلته نشته نور مقامات تفصيلات سو کوئی شي نه دا پرشتو رکړی اوله کوټه ابراهيم عليه السلام نه رکړی دا اول نه مخکې پرشتو رکړی دا غن روس په سیدا پرشتو یا مخکې آدم رکړی بیا شیس یو خبره بلا شي کله آدم او د ابراهيم او د داوود سليمان خبرې کوم نو بیا به جواب کوم چې داوود سليمان دی تو په منځ کې فاصله دومره نه ودا تاسو چې وای دا فاصله دي لیکن عام خلک وای داوود سليمان مجددي نه دي دغه دي مؤسسي نه دي مجددي تازه کول کړي بنیاد چرته بل چا خپل لکه يعقوب عليه السلام خو دي ارسل بیا دي تعمیر دوباره کړی دي دا پکې جوابونه وسول نه دلته نقل کوي یو اسلام راکې ادم حوا ته وینا کو کعبه په بنا ادم ثم رتاب دی دا حدیث ضعیف دی بکا سو کوئی دا بکا دا مکی لغت ته بکا مکه اسو کوئی دا مستقل نوم دی بک تکول ته وی لانها تبک اعناق الجوابر دی ظالمان راضی بیت الله خرابین او غیول ټکای عناق الظلمت والجوابر سو کوئی خلق په جراګان کې سو کوئی الته خلق جمع کی او بیا په نوم راځي بکا من البيت الابطحار چې مختلف روایت پیش کوي یو نوم مکه بل نوم بکا بل بیت عتیق بل بیت حرام بل امین مامون ام رحیم ام القرى صلاه عرش قادس مقدسه ناسا باسا حاتمه راس کوسا بلدا بنیا کعبه ګڼ نمونه خو دي دي پکې یا په لغت کې مبارکان چې په دې کې برکت په په دې کې خیر دی او غدل للعالمین او هدایت کون کې د پاره مخلوقات بیا وځي او ځل بحث کوم کې خیری او ان شاء الله مقبرش ته الله په نمونه کې ګوره مبارک نو نشتی خان ولی نشته دی ته په قران کې مې کم ذکر دي ته قران مبارک دی او الله مبارک هم دی او بلکې معنا کې مبارک ته وایي صيغه اسم مفعول ده په دکې بل چا برکت اچول په الله کې برکت چا چولې دي ته مبارک بوته وې مې مبارک وته مو اسماء د الله توقیفی دي دا بنوي دا بورس چې ان شاء الله بحثو خو دا اسم ویلې او برکت څه ته ویلې شي مفردات القرآن ثبوت د خیر الهی په یو شی کې په تور غیر محسوس ثبوت د خیر الهی په یو شی کې په تور غیر محسوس وایي په خبره په دې کندو کې برکت دی غنم خو هغه من پات دي په ډیر زمانہ وشو غیر محسوس په دې ډوډۍ کې برکت دی په حدیث کې راځي چې ډوډۍ خوري کنه خانک او د کاسي من له لاس مو استکوي دي کې برکت راځي ته یې څه شي ده غیر محسوس بل حدیث پیش کوا یو سړی ډوډۍ خوري په سنت ته چت مرګو سره بیا جوزې سره خلاص شو یا رسول الله ډوډۍ په اول کې ډیره زیاته او برکتی و او زبیات ویلاول هم بسم الله دې کې برکت او رسو یو دیهاتی راغې بسم الله نه برکت تلار سنونه زیادت غیر محسوس سوسو دا اسی لغت شو دې کې برکت ته خیر دې خود ته او دې پستر ګونی نو ښا و هدایت ته پاره مخلوق دې سب هدایت فيه آیات بینات پدې ما بیت کې مبارک کې نخې د قدرت دی واضح او مقام ابراهيم نکه دا آیات بینات لاندې ګوري نو مقام ابراهیمی او دی آیات بینات خو جماعت کې څنګه بجور شي نو منها مقام ابراهیم بویل یو پکې راشي کته نه دا مقام ابراهیم هم یو نه دی په معنا کې جماعت دی یو دا چې په مضبوط کانی کې نه او دویم دومره زمانه خلق مسکه او خرابي ګینه او فاتشه نو په دې له تر او ته هم ویل شمه چې په دې کې غاڼې نه خي نور خبرې په کوم دي من عاد بالبيت اعاده الله ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقم عدلت فمنها ابن كثير کې لږی غلطي شوی ده فمنهم مقام ابراهيم فمنها پسې فمنهم مقام ابراهيم ویل خدا دې وقال مجاهد اثر قدمه په المقام آیت بینه او پای کې داغه د خپو نه خبرتي او مقام ابراهيم څوک دا کانی ته وي څوک حرام ټول ته ویل شي او بیا په راځي عمر زوی د سعید لګل پوجونه د یزید په طرف مکه ته نو هغه ته ابو شریع دوی اذن لی ایها الامیر دا ته خبرکم پیغمبر خدا د فتح مکه په سبا ویل دا زړه مې یاد کړی دا سترګو مې لیدل دا کوم کې خبر انه حمد الله وسنا یما کان لا حرام کړی دا خلکو دا حرام کړی یاد نشي وسړیتا چې یقین سره په الله پروسته باندې پدې کې وینځوي یا ولې کټ کوي چې وسړی چې پیغمبر په څنګه کړو ته وایي چې الله رب یاد کړ تاسو نه کړی او ما ته هم ته یو ګینټي یاد ته دی وخت او حرمت نن سوا په وشو لکه پرون چې څنګه وو ودرسه حاضرین غیر حاضرین بیا دا غینه پس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سوچ وردن نشو نو کان امنا نو مخ یو ظلمه خبره کړو امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داري کچا قتل وکړو کچا لاس خپل چا کټ کو ال توردن نشو ثبوت نه او دلته حدیث پیش کو لکه ما ابن عباس من عاد بالبيت اعاده البيت ولكن لا يوازي بنوركو ډوړې بنورکو وو بنورکو په خپل براوزي جو خلاص شو لیکن دغه وخت چې عامل زول صحیح پوج دیګو ابو شویا د یو ذکر مکوا اغه ان الحرم لا يعيذ عاصم ولا فارا بدم حرم امن نشي ور کوله چاله عبد الله بن الزبير ابو شریح تشاوی سی ویلې هغه ورته وی چې ما خو د پیغمبر خبره کړو ستا خو غدا نو ستا کار دی انا اعلم بذلك ابو شریح ان الحرم لا يعيذ خبره پوښوي دا خبره پکې یاد و بیا دا غنه پس کی د خلق باندې د الله حج دی چې طاقت تلاري وي دا آیت ته د وجوب الحج عند الجمهور وقيل بل تكو يتم الحج اغشو والاول اسهو چې دا او متفق دي مسلمانان په دې باندې اتفاق ضروري او مکلف باندې واجب په عمر کې یو ځل حج بالنص والاجماع بار بار حج نه نشتري که سو کوي جو نوافل دي کوي دي کما اخته کړي بلا لیکن دا پکې یو ځل لازم وإلا أن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر سوق چې کافر شو خبره زم په حج کې وا په کولو کې او دلته کافر شو پټ غوندې د ما قبل چې مناسبت لټې نو من لم يفعل الحج ومن لم يؤدي الحج ومن لم يفعل الحج تعبير لم يفعلنا په کفاره سره وشو ولې وشو علماء وکړي چې دا پکې د زورني مسله ده من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره ما في يهودي ولا نصراني حديث ته ترمذي کې سند کې لک کمزور دی شي ځکه حارث عوار بل روایت ته د بل کتابو هلال بن عبد الله ويغم کمزور د هلال مشهور دی خو دلته نقل کوي بل حدیثو عمر فاروق چا چې حد طاقت وی حج ونکړو برابر دی يهودي دي کنستراني دا حدیث صحیح دی عمر بل روایت تشکیل حسن بصری چې عمر وای قسم کړی چې ولېګم سړی دی امصار ته ولې ګور هغه څو سره طاقت وی حج نه کوي چې باغې ټیکس مقرر شي مسلمانان ندي مسلمانان ندي بل خبر مونږه دا عادت ته چې خلک اسلام راو بس د نکو پکې نو نو مولانا مودودی یو خبره کړې و په یو زمانہ کې یو سړی د حج موسم دی کنه او د حجانو په جاس کې رواني او د جدې ته ورسیږي او حج لنزي او دی یورپ ته نو د مسلمان نه دی درو وایي چې مسلمان نو موږ ته وی چې د خوارج وشي غټ مولا سے پتو کړو سره نو جواب ورته بر غټ مولا سے ورارو د مولا شبیر احمد عثماني ورارو د جلی دیوبند وشات کې دا غوي چیرې ته دی مولانا سے د عبارت مطلب دا خطبه تقریر کو په تقریر کې خبره کړې دا د زورنې په شکل بل تر جواب وشو چې په قران حدیث کې زورې نه نو دا تاسو مطالعه کوي په خپل موشه سره تقریر کې خطبه سره لوري نه خلصل لوري کلمه دې ته وایي خطبات ته ملاسري نو خطبات په اقسام د کلمې په ترجمه د مانزه په ترجمه او په تشریح د روجي په تشرمه په دې پوښي حقیقت په دې باندې بحثلات او حقیقت الصوم په دې ټول بحثلو کې تقاریر کوي نو خلکو دا غین خارجي تقبل لیکن دا تقریر کې تاسو ولستو احادیث ولستو او قران ولستو ومن کفر قران په خپل ونوي کافر دی د زورن په شکل وي حدیث د کافر نه وي او حضرت عمر لقد هممت نو د دې سره پس کې دا اسی تاسو ته په کول غواړم زما مقصد دا دی چې الله دې ټول علماء وبخي او الله دې زموږ هدایت اسلام دنیا کې نصیب کړي او دا خبره چې خلک کوي کنه دا اس خپل خبر دي کوي واجو کوي تاسو ته وضاحت کوم چې تاسو په دې پوه شئ قران وایي ومن کفر ومن لم يفعل زبر یو بل مناسب خبرو کوم تاسو هغه نه پیژنئ وفات دی په تورو کې عالم ډېر فصیح بلیغ سره مولانا ګل بادشاہ دا د جمعیت علماء د صوبه سرحد امیر لاول صدر چې ما اسلامي خپل مشر ته امیر وی نه غي موږ ته ما وی دا خو نو بده تاسو یو ځل نه یو راستم امیر شو نو امیر شو ناغه به وی د دې مطلب خدا شو چې پلان کې مولی سي بم کافر شو پلان کې هم کافر شو او جنا سي پس وای پلان دې اقبال سي زما سر سکار دی خدای پوه شو هغه پوه شو قران خبره کړې ته قران مقابله کوله شي وایو کوله شي وکړه قران وی من کفر په خبره پوه شو څوک چې حج نه کوي نو یې کو انکار کوي مخابزمنا مسله خدا ده هر سړی چې ګناه کوي او حرام غني نو کافر دی خو ګناهونه ګوري د کفر نه انکار نه ګوري دین نه مانی کافر ټول نه مانی کافر بعض نه مانی کافر نه یې په کې نه کوي کافر یو ترجمه نه مانی چې مشهور یې سمجھ نشي کافر لیکن کسره ګناهونه نه کافر نو که تعبیر تشریح په کفر زور نه یو خبر شو اوس د دینه پس که یو سره حج نه مني فرض نو کافر مون فرض نه غني کافر روزه فرض نه غني کافر غلا ته حرام نه وي کافر زنا ته حرام نه وي کافر دا ثابت من الدين بداحت البت که عملا کوي نو مخکې متوسط د سوی فاسق نو فاسق درې مرتبه وي غټه ګناه کوي حلال غړي کافر غټه ګناه کوي کله کله فاسق او کافر نو ډیره زمانه کوي هم د حرام نه حلال نه غني کافر نه دا پکې د سنیانو مسلک دی خواري مسلک څه دی غټه ګناه کوي کافر او معتزله وی چې ګناه وکړي غټه ګناه نه کافر دی او نه مؤمن دی مؤمن خو ځکه نه دی چې عمل خراب دی او کافر خو ځکه چې اخرت کې دا نه په ایمان کې دی قل اهل الكتاب لم تكونوا بآيات الله و اې د کلی کتابو ولین کار کوي د احکام د الله نه او تاسو گواهی علامه تعملو الله گواهی تاسو عمل باندې قل اهل الكتاب لما تصدون سبيل الله ولي خلق بندوي دین الله نه هغه څوک چې ایمان راوړي تبغونها عوجا طلب کوي دین د الله نه کوواله د تبغونها عوجا نحویان ترجمه نبی کریم سلام چې مدینه منوره ته راځو نو الت اوس او خزرج آباد دي دا اوس او د خزرج په منځ کې پوخا پوخا دښمنۍ نبی کریم سلام چې راغلو نو دې په منځ کې اتفاق اتحاد يهودي نو شماس دي دې خپشو چې لکه دا اوس او خزرج په منځ کې روغه وشي د قیلې د بچو قیله دي چې دنیا وا نظام دلته بجون سنديري ها دي چې لو قران کو الکه تا ته د بوعاس د جنگ چې تکي یاد دي کني یاد د بوعاس یو جنگ شوی دی او پاتې اوس او حضرت جنگیدل دي او اوس په کې غالب شوی او حضرت په کې مغلوب شوی دی مشران مشران په کې مړي سره یاد دي کنه هغه هغه جو ټپه یو شروع کړه اسندره وته وي اصحاب شروع کړه چې یو بل ته یو قتل جو غوسه شو کنه کله وای او سی وجلو کله وای خزرجانی وجلو یو خبره غوسه شو یو بل ته وی دې چې تور راوړ زي او زه ځان کې د بوزو حراق ورګینا اتور کان چې پکې دې چې الله بوزو بلوت خلق علي اوس په دې نیت پیغمبر خدا خبر شو چې راغی تقریر وته شو تاسو چل دا تاسو ورته شو زه وشو نو دا غینه پس خلق خپه شو چې موږ غلطي وشو وی تعانق الرجال غاړې بیا ورکې مصافحه وکړي غلطي شوې ده معافي غواړو خلاف خبر راځي شروع غشو دا چا کړو يهوديان هغه وخت يهودانو کار کړی دی هر وخت کې او قران یو ځای کې وایي ولا تزالو تطلع على على خائنه منهم همیشه لپاره بس خیانت کوي يهوديان مولانا مودي وای دا کارلس نو دا کارلس کته مارکس مارکس دا سوشلیزم راوستل دی همیشه د پاره باندې خیانت وی دا د سوشلیزم او د کمونیزم دا شر شر راوستل دا مارکس لیلن دا ټول یهودیان بهر تقدیر هر زمانه کې شیطانت کې هغه وخت کې مسلمانانو جنگول بیا بم جنگي بیا بم جنگي دغه وخت کې دی آیات دی ایماندارو که تاسو تابع شوي د یو جماعت تا که څنګه چې شریعت کتاب يردوکم واپس پکې پس ایمان سره نه کافر وکيف تکون پکم تیم کې وکافر کېږي پکم حال کې حال خدا نه دی او تاسو مستلکی آیتون در الله وفيكم رسوله پتاسو کې الله رسول شته په دې وخت کې روح المانی وته اوس نشته کنه شته خو هغه حصہ نشته قطاده حواله ورکو بریلیان نم تپوس کوا وفیکم پتاسو کی رسول دا اللہ موجود دے حالات و واقف دے دا حالات و واقف تاسو کی اوسم دا دینا دا دے کی دا دے گورا وفیکم رسول تاسو چرتا دا بریلیان نم تپوس رسول نترگی نو په ارسونو کې خلک سوی یو کرسی بکې دی خالی او پیغمبر خدا دی کرسی من ناس دی وفیکم رسول بس خو ته چې دا څنګه چل دی ما خو دې دلیل دلیل دی او په دې بر علاقه کې یو کله دی دا سو ته وی دا زموږ د جنسي بر حصہ یو ته دغه ویل شي په دې ایمان د کلو کې دا زمونږ یو مرګره دی کې دا کور دلته هلته یو مولا صاحب دغه څه کورسې پته لګا دا او دغه کورسې په دې تخریز کوم دا بار د کلی خلکو زبوت چې نبی اسلام په بار کې نو ما تقریر وکړو او په تقریر کې ما دا خبر ثابته کړه چې پیغمبر خدا دې تکوسل اندازې دلته کې نه دا چا ویل خبره ا خبر اوراره شو غ امام ته خلک وسه شو خیر او بیا امام خپل غلطي ومنل چې مان غلطي شوی نو مخبن ورته وي مخبن په مخبن کې امام دو کاله مخکې تقریبا انت تدریو مو تقریر میکړو دا خبره دا بریان کشته تاسو پنجاب ته نه تری دا الله احسان چې بده وطن کې داخله شته نو د جمعې ورشي جمعې مو چې وشي راپورته شي نو بس چغه بشو امام صاحب بشو الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام يا حبيبي ورس لګیا وي په ولاړ نه عرسونه کې اندق بس کرسي پرتای پیغمبر برازي او چې درو د سولې کې خامخا راځي دا د غیب حسن په دلیل په سره اوس دلیل باندې ته معلوم لطیفه پکې مولانا اشرف علي لطیفه مولانا صاحب ناشته او درس شریف شروع شو خلک پورته شو مولا ته خلک وي بی ادب پیغمبر راغلی دی او ته بی ادب لاس دی پیغمبر قدر نه کوي دی ښا تاسو بلی دل ایمان دی کړی پوښ یو ساتي سو امام سے مازه مخکې کیږي بی ادب پیغمبر حاضر دی مخکې موږ باغ کې کتبې کې په خبره په تاسو څنګه مخکې موږ کې دی ادب ته اوس مخکې موږ کې بیرته په حدود دی او مخکې موږ ورته کې زنګ وطن کې دا خبره دي ان د عقل نه د نقل نه ډېرې پسند خبرې کوي خلک خدا د الله احسان دی چې په دې سرحد کې بریلیان هم شته خدا خدای احسان دا دی چې د بریلیانو اثرات سیوا دي په دغه لحاظ سره نو بریان پکې په نوم نشتی لګ لګ بچته وي لیکن انت خدا وسني وایي مي د دلیل په سره وایا د دلیل په سره ما خبر اوره کنو سن وفيكم رسول پتاسو کې رسول دی پتاسو کې د پیغمبر هغه طریقې او عادات پر اساس دی گویا کې رسول در پکې پروت دا شپارسمه صفحه ده روحمانی کې دلته دې کتاب کې نو دغه کتاب دې ماته صفحه سم یریږم سمانو سو بلا عام دې چې عام شې بیا پکې د پیغمبر آثار او شواهد د پیغمبر موجود دي دا ترجمه او یاد صحابه کرام پورې ونه خلا وجه خلاصه بشینو پاره سم صفحه دلته ګوره قسم بالله سوچ اعتماد په الله او پر رسول باندې الله باندې د ته هدایت وشو نه هدایت یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله لکه دا شان نزول سره لګایې دا ټول آیاتونه غسر ولګیدل نو خلاص شو کله مولانا د پنځ پیر خبره وسره کای نو اوس وی jihad شروع کو او د jihad د پاره مخکې د عقیدی اصلاح پکار دا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې بلخه تتمه ليسو ثواب من الكتاب الى اخره او رسو دا غینه بیا وایا یا الذين امنوا تخذو کافران با رازدار کوي نو دا مقدمات پکې خو دې شي عقیده به توحید وی اتفاق اتحاد به وی د دې دعوت اسلامي د پاره به یو جماعت وی چې خلکو ته خوري او دا غینه فصل په بیا سکه دې شي رازداران به کافران نه جوړوي نو کار به دی او بعض وین حق تقاته معنا منسوخ نه دی د فتق الله مستاتم دغه تشریح ده لکه د مولانا د پنځپیر خبره کې او دا پس روان شي اتقان دا وې دا په عقایده کې شو او په عمل کې شو یو خبر خلاص شي اګه ته ترجمه دا دا نو بیا خو نسخه نشته وی قال ابن حتا لم خیر څه ته وایي او دلته یو ترجمه کو چې خیر څه ته وایي الخير اتباع القرآن والسنة ابو جعفر الباقر وی ورسل البيغمبر خدا وی خير دا قرآن تابداري او زمانة طريقو دا پکې نقل کوا او امر بالمعروف یا پکې روایت پیش کوا په هغه خدای می دي قسم وي زموږ دا په قبضه کړي یا به امر بالمعروف کوي خلک بندوي د منکر نه یا قریب چې الله عذاب راولي د طرف نه بیا بچي وباسي سوال بنه قبليږي رواه ترمذي او ابن ماجه اخره دا غینه مخکم درس پیش کړي د مسلم مرد آمنکم منکرن فلیغیر بیده کتاقت نه په جواب کتاقت دی په دا کمزور ایمان دی په بل روایت کې د دین اخوا د ایمان د وړي دانه امر هم نشته یو له سوال دارک ملک ایمان حبته خردل نه وینا بکې په معروف باندې بندش پکې د منکر معروف څه ته ویل شي معروف معلوم ته وایي کوم شی چې په دین کې معلوم هغه څه وایي معروف منکر څه ته وایي چې په دین کې نه معلوم وي بحر المحیط معروف معنی دین کې معلوم منکر معنی په دین کې نه معلوم امام نووي نور خبره کوم حدیث د تاسو ته ویل پدې کې د امر معروف خبرې کې مسلم دا غي په شرح کوي معروف پیژني چې کوم شی اتفاقا دین وي هغه ته بدعوت ورکړي منکر څه ته ویل شي چې اختلافا وی نه غته منکر نه وي اتفاقا د دین نه بهر غته بسوي منکر اتفاقا په دین کې دل نه وي غته بسوي معروف پټي پټي خبرې وکړو تاسو پوه شئ کنه اختلافي مسلو ته بداوت نه ور کوي ا په طریقه کې ور کوي نه ور کولای شي او په اختلافي مسلو کې بداوت نه ور کوي چې دا منکر دی پوه نه شوي الک رب الدین معروف دی او ترک رب الدین سره منکر دی دا څه بنوي لاسونه د دې دې پورو چې تول معروف دي او دې دې پوري منکر دي دې دې پوري معروف دي او دې پوري منکر دي په اختلافو مسلو کې معروف منکر بنوای ها امین بالجهر معروف دي او امین بالاخفاء منکر دي دا څه بنوي امین بالاخفاء معروف دي او امین بالجهر منکر دي په اختلافو مسلو کې بدا خبرې نه کوي او دلایل وايي راجح زما دا چې وايي خپل خبره کوه لیکن دا یاد درخه د چاته دا زموږ خپل دی زما په دې ذهن کې درې سلو قسم شیخان دي او شیخ زما په نه معنی نه پوهه ده نو شیخان معنا دا چې د مالکی شریف شیخان شي څوک چې کوم دی د پلان کې سیف شیخان دا شیخان ډیر دي زه نو نشم راسته او ګان خلک نو هغه خبره چې ته په دې کې پرته نو اق کې ته معروفه یا بل ته منکر وي نو دا ټول خبرې دا نه چې حنفیت معروف دی نو شوافیت چې دا منکر دی شافیت معروف دی دا منکر دی یا پلان کې مسلک دی کې معروف منکر نه معروف باغې توای چې اتفاقا معروف دی او منکر باغې ته وی چې اتفاقا منکر دی نه که چرته زموږ په دې کې دا خبرې کې نه ستې کنه نو زموږ جګړې به ختم شي تخپل کار کوا زب خپل کار بیت الله تورسه سو کوئی امين چا کې هڅو غلې ولا سو برګوري سو کټګوري جګړه نشته دي یو دین لپاره اړمي نه بس بیا جګړه نه دا مونږ ټول شل شوی دي ځکه چې مونږ وایو منکر پیژ دا میا دا وخه او دا کسان کامیاب دا واستقیم مشو ولا تکونو کالذین تفرقو مجوړه دې پشان دا چې اختلافات بعض کسانو اذا مطلق اختلافات دي دا غلط دي نو حنفیت او شافعیت او مالکیت او حمله ټول غلط د څه پسې وایي کې اختلاف وکړي کړی دی کنه وای دا اختلاف چا کړی دی امامون دا دین چا کړی وای دی ما دین ورن دا صحابه ورن کړی دی ځکه چې یو صحابي امي بن جهر وینو بل اخفا وای یو را په لری کې بل نه کوي نو دا اختلاف وای ورن کړی دا صحابه شو وای هغه په قران نه پوهیدل نعوذ بالله ته خپوش شو او صحابه په نه پوهیدل ته خپوش شو دا چرته ونه وایې ښا دا ګړې وړې به خبرې نه کوي زما په ما مطالعه طریقه دا ده چې دا دوا خبر راوړي صحابو کړي په قران خپوي دونه بیا یې ولیکو اصل کې هغه سر اختلافاتونه جمعهتونه وران کړی نه جمعهتونه بدل کړی نه دي امامتې بدل کړی نه پتا پسې مونږ کې په ما پسې نه کې پدا پسې کې پدا پسې دسې نه نه کته چې اختلاف کې نو غلط یا کوتا کروالی تما وه او زتا وم یا تما ته کافر او زتا ته کافر دا غلط نو دغه صحابه په خپل کول اختلاف دا ټول مسله چې تاسو یې نه چې مجتهدین کوي دا شاله شروع شي صحابه یو صحابي یو سوي نو بل صحابي بل سوي اقا صحابه او شاګردان دي عبد الله بن مسعود علي بن ابي طالب او غيره دي مکه مکوفه ته الته سبقونه دي او عمر لګي د خلک دي چې لار شي عبد الله سبق وایي الته دین خو ځکای خلک الته برابر عبد الله ابن عمر او دا بشن نور خلک مدینه کې راځي مالک تعین سبق زده کړی هغه طرف روان شو څوک بل شګلر دا اختلافات پیدا شي خو سره دا اختلافاتونه هغه په خپل کور کې یو ډله ده یو جماعت ته تکبیر نشتی تفسیق نشتی کو تکماری نشتی دی جنگ نشتی دی وحل نشتی لکه دغه شي اختلافات وي د نقصان نشتی اکه دغه شي اختلافات نه بیا نقصان جماعت په بدل نشته تاسو به جماعت ته لازم مستاسو تاسو هم ته کافر وای نو تاسو نو دا خو کو تک تاسو ذاتون نه مکه یې په شان داکته تفرقو هغه په تکفیر کا اوخه تفسیق به کا واختلفوا من بعد ما جاء اختلاف اوس نه جوړ کړه درای دا څنګه پر عذاب اوسم یوم تبیض وجوه هغه وضعیت کا چې سپین وشي مخونه وتصد وجوه مخونه وتورش نو اړي څه کړی تاسو خوارجات دي خوارجو کې سي تیاج دي دا ټول کافر شوی دي مونږم کافر شو نعوذ بالله هم خو توبه وستره او دا علي او دا معاويه کافر دي او عثمان هم کم نه ګوره دا ټول کافر نو کالي و چې مسلمانانو توبه دي وسیله او بیا راغلی دی عبد الله ابن خباب سره وینځه ده او حامله ده هغه په دې مړی په دې دغه چیرې ولاله بچی تر وته بړای کړل په خبره پوښوي عبد الله ابن دغه کوم دی خباب هم شهید صحابي درسو او بیا یې ویلې روان شو په لار روان دي الکه دا کجوري د پلان کې غیر مسلمان دي اسی دیوال نه پیغمبر وایي چې د غزیمیانو د عرض ساته یې د پاک نه کوي پیسو باندې پیسو باندې نه کوي نه هغه غیر مسلمانو ته وای ناشنا باندې خلق د صحابي د پیغمبرم شهید کو او هغه کې بحث نه کوي او زما په کجور باندې بحثونه کوي ښا دا دا غي حالات خو دا تکفیر تفسیر ولستو ټول دې کافر دي خوارج دا کار کوي ډیر ناکار خلک تر شوی دي کنتم خیر امه اخرجت للناس کنتم وای تاسو لفظ در جماعت سو کوی دا کنتم تلری کا ای ولی کنتم پوخا مکلف پوخا هم نو انتم خیر امه دا پکې چاري کنتم خیر تاسو غره امه ها ما هو ویل ها صفاتي یو متبیض وجوه او تسود وجوه په مده هڅه وجوه اګه څنګه هغه خطر شوی دي اکفات دلته پکې پټ پیل راوځه فیقال لهم اکفات نه کچرته موږ د خوارج ته وغیرہ ته کافر وایو خو کفرتم شو که کافر نه نو عملی کفر اکفرتم افعلتم فعل الكفر تاسو کافر شئ پس ایمان نه وسکه عذاب کوی د کفر باندې هغه ځان چې داږي مخونه سپین شوی پس دی به موجودی پر رحمت الله کې په جنت الله کې نو جنت الله په دې سي رحمت الله ذکر شو د هغه حال مراد نه محل شو یو په دې کې وشي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق دا الله يقول لي مغيلون پتا من حق او نه الله الا لكون كه دا ظلم دا بندگان ولله ما في السماوات خالص الله دي راچ بسمان کې چې مونږ کې الله توافق دي امور ده كنتم خير امه ما اوس انتم چا وینا كنتم په خپل ځای کې كنتم وای تاسو د الله په علم کې ماضی شو خیر امتی نغوارو اخرجت راو استل شوی اوز حرت او للناس لمنفعت الناس او منفعت خلق سره تامر بالمعروف دی وصحیح دایت عام دی په ټول امت کې په هر زمانه کې او د ټول غره امت شو د پیغمبر خدا صحابه بیا دغه نو پسې بیا دغه نو پسې د سره روان شي او کار تاسو ته امر بالمعروف نهي عن المنکر وتؤمن بالله ایمان براوی په الله باندې په دې اعتراض کوا چې ایمان هم مخ کړي امر بالمعروف نهي المنکر واستل الاول به ایمان ورسته به امر بالمعروف جواب د دې امت امتیازي صفت ایمان نه دی ګوره ایمان خو ډول کېو امتیازي صفت د دې امت سره تامر بالمعروف نهي المنکر ذکر وای که ایمان اورل کتابو دا بوله خوا بعض په ایماندار دي اکثر په فاسقان دي لا يضركم الا اذا نقصان نشر سوله تاسو ته مگر اذا اذن ولا تا مستثنا شولا او نکره شولا نو تقلیل شو نقصان نشر سوله تاسو ته هیڅ مگر معمولی ویږي په خبره ته ما قبل ما زاد او رسو ما زاد مخکم زر دي دا خو یو شی شو ما لې زرق نقصان نشته نه ډیر او نه غلک مگر معمول الا ويقاتلكم جنگ ساس ولول مدبر شاګانه وګرځي ثم لنصر به مدد شي کړي ضربت عليهم وسيله ضرب وهل توي خلول توي خلول شعر په دې پر سپکواله ضعیف وي اين ما سقبو کم ځای کې چې معلوم کړی شي الا بحبل من الله وحبل الناس الا متمسکین مگر پداس حالت دی منګولې ولګي پر سید الله باندې پر سید الله پر سید خلق حب من الله وني بيعد من الله عقد الذمه قبول کی وحب من الناس او د خلق وعده نو د خلق وعده سو په دور ترجمه او شولا او دلته ګوره د دې دی حدیث مبارک ډیر زیات احادیث نقل کړی دي تاسو ګوره امت کې ګوره امت کې دا ځکه مگر چې تاسو متمسک شئ په علی د الله په علی رسول باندې په علی د خلق باندې وباء واپس شي دي غضب الله وضربت له مسکات خلوا شي په دې پور مسکینوالي دا په دې وجه دی به انکار کوي احکام الله نه وجل پیغمبره په حق دا په دې چې پر باندې کولې او دی په حد نه تجاوز کاوه یعتدون کلی به ما تولی د حد نه تجاوز کو دلته نقل کوي ابن کثیر قطار بلغنا عمر فاروق وی کنتم خیر امه یو حد او خلق ول چې په خپاران کې نوې وستل د چا چې اراده وی چې د دې امت نیم شرط برابر کې شرط سره کنتم خیر امه اخرجت الناس تامر امر بالمعروف کوین المنکر کوین الا بد دې امت پښمیر کې شمیر شي بحبل من الناس معاهده کې امریکای سره برتانیې سره فرانس سره معاهده وشوې نو ځکه دا کامیابی ده دا غینه پس چې دا وکړي نو البا د کامیابی طرف رواني البا بچکیږي ذلتنا کنه بس دا به او دا ځکه چې بن کار د احکام ضلانه او جلب غنا په لحقه دا په نه فرمانی او دی به حد جاوز کو لیسو سواء دا اوس په اهل کتاب کې تقسیم کوم دا اهل کتاب د قسم دی عبد الله بن سلام وغيرها نه دی اهل کتاب خپل کور کې دوه څنګه شوی سو کوینا يهود او نصارا بدل بدل دي سو کو يهود دي او نصارا سو کوینا اهل کتاب مسلمانان هم دي او اهل کتاب چې مشهور ځان دي نه دي مسلمانان اهل کتاب او دا باقي اهل کتاب او مسعود وي لا يسمح الكتاب وامه محمد صلى الله عليه وسلم دې په کې داسې وي چې داسې شي دا وسی اګه دا بل څنګه وایو ډیر مشهور ده دا پر يهودو کې تقسیم دي يهودو کې تقسیم دي دا مو نه شي من اهل کتاب امه په اهل کتاب جو جماعت ته قائمه ولار دي یعنی پنی غلار دي قائمه بامر الله لولي احکام د الله انا الليل او قد شپې کې او د سجدي کوونکي یقین ساتي په الله پر ورسته او وینا کوي په معروف باندې خلک باندې د منکر نه جلدی کوي په لیکو کې د پاکستان صالحان نو دو درې قاعده موږ ویل یو قاعده ویلا عقیده بټی په قران باندې به کلک امر بالمعروف ان منکر د پاره به جماعت وي او کنتم خیر امه اول تکم منکم سو کوئی دا منکم د پاره تبعیض دی بعد ځکه چې هر څه خدای علم نه حاصل اسو کوئی نه په ټول امت ته فرض کی پای داغې نه پس اوس پکې نور خبره کو د پنځیر د مولانا خبري وما يقول بالخير فلا يكون دا الله د دین د پاره خرج سجه کوي خو یې خرج کوي دا غینا شکری بو ونش خرج هم کوي بیا د نحوی خبره کول فلن یکفرو فلن یکفرو کفرا فعل متعدی او فاعل غواړي نو بل یو مفعول غواړي او چې فاعل راغې نو مفعول غواړي او مفعول غتا قائم کړه فاعل په دی واو دا بل پکې کم نه راوته لن یکفروه فکار لن یکفروه دلته لن یکفروه فکار هو پکې کم نه راوته دوم په هو نشته خبره پوهیږي نه هو باندې کفرا او نو فاعل یو یو مفعول نو چې هغه فاعل مفعول ته اصل مجهول ذکر قائم مقام فاعل شو دا هو پکې څه بل مفعول نشته په دې وخت خلک وی دا کفر متضمن ک معنا رسول را د حرمان لرا فلا یکفروه فلا یحرموه دی بلاغین محروم نشي فلا یکفرو فلا یکفرو فلا یحرموه دا غیر به محروم نشي او الله واقف دې هم تکیان باندې یا ایها الذین آمنو دې ته ولاشي بیا نو دا پکې بل شو پنځم شو هغه څنګه چې کافر شوی دي بچ بنک دي داغین اموال داغي اولاد داغي د عذاب غلنان سو دا کسان مرګي د وري یو پرې وکه مشي حال د هغه چې خط کوي په لدې دنیا کې د باطل لپاره کما سریحین پشان د هوا د پیها سر چې پاکه سر پھر سو کوئی نا اسو کوئی برد شدید سخت یخنی دا عام خلک کوئی سخت یخنی دا اسو کوئی نا ور پکې د وو په سیزل کې سخت یخنی دا اصابت حرس قومي ورسې کې فصل دی قوم ته ظلم ورسو چې مخکې ګناهونه کړی او الله په عذاب راولي نو بدل پیوالي فاهلكت هلاك دا پس هوا هو دې فصل را وما ظلم الله زیاته نه کړی الله پدی لکن دې په خپل انفسهم باندې زیاته کوونکی دا هوا تراغ لنا او دماغ کی گناهونه کړی دي الله ولګیدو بدل کې واغستو یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دون دا پنځمه قاعده شو یو قاعده عقیده په توحید دی دویمه اتفاق اتحاد کوي دریمه یو جماعت به موجود وي چې د خلق اصلاح کوي دعوت پر کوي نو په دې لحاظ سره کوي سړی سوي یو جماعت را پیدا شي او دلته خلکو دعوت ور کوي او تبلیغ کوي لیکن دا پکې وته هر څوک او سلورم په دې لار کې خرج شو او ما يفعل خير فليكفر او پنځما د خپل راز خاوندان به کافران نه جوړي پوخا پوخا یو مطالبه د مرزایانو خلاف او په دې خاص کر په کشمیر کې بیا ډېر پاکستان کې هم نو هغه دراز راز هغه خبره چې وینه هغه بسو باغې نه څونه کړانو لکه نن سبب هم مرزایان پکې د مسونیانو مسلمان دا مطالبه وکړه چې دا قادیانان چې کوم دي د دغه کلیدی هو دغه ته چابي هو دی او دا وی کلیدو د دینه برطرف کړي نو دا او دلته نقل کړي ابن ابي حاتم عمر فاروق ته ویل شو دلته یو الک دی د حیری حافظه خدا لیکلي خدي کې کاتب لیکره هغه وی کما ونیو کاتبو ما به مسلمان نه ما سوا بسره دراس خاون جوړ کړی دلیل دی په دې باندې چې غیر مسلمان استعمال روان دی په لیکلو کې چې پاکه سره خبري کې د مسلمانانو حالاتونه او خطر یې چې د دشمن ته ورسیږي لا تخذو بتوانتن بتوان اصل کې موږ ته جاکټ وایو کو څه شی وته وایو د کمیس لان دی بنی د کمیس لان دی یو شی نو چې بدن ته په اوسه کې څه وایي بتوانه او چې مخامخ مو دې تر ته نه ته څه وایي زهاره ورسته وای لا تستشیر المشرکین فی امورکم مشوره د مشرک نه مالای بل خبره کوي لا تقاربوهم بالمنال يكونوا سره دې کوي مو خپل راز خبرې کوي سره لا ین خبره کمه نه کوي په نقصان کې لا یلولکم خبالا چې کله تلخیص دی ویلې نه الا یلو لازمی باب تاسو مونږ ته وایي امریکا پکې دنه نه کا برتانیا څوک وایي خو کافر ګرې مين نه کوي تاسو مين کوي امین تاسو نه کوي او تاسو یقین ساتي په کتابونو ټول باندې او له کتاب ټول نه مني خپل مني تاسو نه مني و اذا لقوكم قد تسمعوا قالوا آمنا مونږ هم ایمان دي تاسو کو د بوس خبري واوري د بلچا او د ټونی بلی خبر دی واوري نه غم وي اسلام ډیر قشری اسلام څه دی اساس به وي و اذا لقوكم قالوا قل ورته وای موت به غزيکم بر شي د خپل غصو سره مونږ ته نقصان شي الله واقف دی په خبر وسیمو باندې ذات ویل شي صاحب ته صدور سینو ته وای هغه شی چې هغه صاحب د سینو دی هغه شی څوک دی هغه شی خبر دی هغه خبرې چې خاوندان په سینو کې دل نه دي نه خبرې چې په ذات هغه خبر الله واقف دی په سمانه په هغه شو چې هغه خاوندان د سینو دي په سینو کې دل نه دي ان تمسسکم حسنه کچې ورسیږي تاسو ته زخه حال تاسو خفقوي د حال هم دی لره بدو شو بدو شو مسلمان ته آرام ملاو شو امن او ته ملاو شو مال ته ملاو شو وان تاسو په سیتون کو ورسیږي تاسو ته بد حال یې پر هو بیا په دې خوشاله کیږي وان تصبروا که صبر کوي وتتقوا ځان د ګناه ساتي لا يضركم كيدهم شيئا نقصان څه تاسو تدبیر دغه هیڅ الله تاسو په اعمال باندې د دې په اعمال یې حتی کوم کړي دلته یرشد تعالی الى السلام بشر اشرا وكيد الفجار